او نصاراو ټولو به چه کول منل واکثرها کانت مسلمة بین الملل الموجودة فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم اکثر دی هغه قواعد و کلیه وو هغه به مسلم بین الملل وو یعنی بین الادیان به وو چه کوم داسی ادیان چه کوم موجود وو په زمانه دی حضور صلی الله علیه وسلم کی ولم یکن فیها اختلاف بینهم ادا به داسی قواعد وو چه په هغی کی به هیچا اختلاف نه و کړی وکان الحاضرون مستغنین عن سؤالها او چی کوم به حاضر موجوده خلق و هغه به بی پروا و دی سوال دی دینه یعنی هغه به دی ته حاجت نه و چی دی متعلق چانه چه وکی سوال وکی او تپوس وکی یعنی یو مروج یو مقصد دا ده چی رسم و رواج غوندی قواعد به و چی هغه قواعد به یو قسم رسم و رواج جوړ شوی و شه جی فنبه النبی صلی الله علیه وسلم علیها نو حضور صلی الله علیه وسلم بیا په ایغه باندې تنبیه ورکړه داسې کما ينبه علی الاصول المفروغ عنها لکه چې څرنګه تنبیه قائمه کوله کیږي په هغه اصول باندې چې ایغه نه بحث شوی وي په وخت افادې دی فروعو چه کله دی فروع افاده سړی کئی نو په هغه اصولو باندی بیا سړی هغه اصولو باندی تنبیه ورکی په هغو اصولو باندی چه هغه اصول مفروغ عنها دی دی بحث نه مفروغ عنها دی یعنی هغه ضرورت نسته خو وقت افادة الفروع بیا به په هغه باندی کله کله تنبیه ورکړه سله لکه مثال په طور باندی دا یو رسم مروج و او دا یو رسم او دا یو قاعده ټولو خلقو کی مقصد دا ده چی په ذهنونو کی تسلیم شده وه چی چیرته تنګی وی نو په ایغ ځای کی لږ سهولت پکار ده په کوم شی کی چی تنګی رادرومی نو په ایغ کی څه پکار ده سهولت پکار ده نو اوس په دی قاعده باندی اوس دا داسی یوه قاعده وه چی دا مجوسو منله یهودو منله مشرکینو منله هر اهل عقل هر اهل دین چه کوله منله نو په دې باندې حضور صلی الله علیه وسلم مثال په طور باندې یو تفریح قائمه کړه چې د پیشو پس خورده دا مقصد دا چې پلیتا نه ده ولی ځکه چې دا مذکر پیشوګان او مؤنث پیشوګان دا د طوافینو او طوافاتو نه دي په تاسو باندې نو دې کی به حرج راشی او چی کوم شی کی حرج راشی نو ایخ په حکم کی څه پکار وی تخفیف پکار وی لهذا نو اوس دا وقت افادة الفروع په هغه اصل باندی یو قسم څه وشوه تنبیه وشوه حالانکه هغه اصل فی نفسه مسلم ده بین الادیان والعقائد والملل داسی ګڼ شای دی دا خو هسی ما یو مثال درته پیش کړ وروسته دا کیسی ټولی روانی دی. ښه دي فنبه النبی صلی الله علیه وسلم علیها نو تنبیه ورکړه حضور صلی الله علیه وسلم په دې باندې داسې کما ینبه علی الاصول المفروغ عنها لکه تنبیه ورکول سی په هغه اصول مفروغ عنها باندې عند افادة الفروع په وخت افادې دې فروعو فتمکن السامعون من ارجاع الفروع الیها بیا به قادر و سامعین د ایرجاد فروع نه په طرف تی دی اصولو بیا به هغه سامعین په دی پوه شو چی دا فرعی مسئله په فلانی اصل باندی چه ده بنا ده چی حضور صلی الله علیه وسلم وویلا چی انها من الطوافین والطوافات علیکم چی دا حراک چی کوم دی دا د طوافینو او طوافاتو نه دی په تاسو باندی نو خود به خود صحابه کرام په خپل سنجیدګی سره په دی خبره پوه شو چی دا په هغه اصل باندی بنا ده دا خبره چی هغه چه شی ده نو تنګي ده چي تنګي په وخت باندي په حکم کي چي يي سهولت پکار يي خود به خود پدي باندي پوه شو فتمکن السامعون من ارجاع الفروع الیها ولی قادر و بیا سامعین دی ارجاع دی فروع په طرف تی دی اصول مفروغ انها باندې لما معرسو من نظائرها ځکه چې داسې امثال سره دو سر شوی وو او داسې امثال سره دو ممارست راغلی او ورسره عادت وو فی العرب په عربو کی هم داسی نظایرو سره دو ممارست راغلی او داسی عرب چی هغه منسوب دی په طرف دی ملت اسماعیلیه والیهود دا په العرب باندی عطف تا ومارس لما مارسو من نظایرها فی العرب نو د اسرار د شرایعو د شرایعو چی کوم اسرار دی د دی تفصیلات چی ما ښه نظر په وکړو نو د دی تفصیلات چی را غونډ کړی نو دوه اصلو طرف ته د دی څه کیږی رجوع کیږی دا ټول تفصیلاتو نچوړ بیا دوه اصله روځی دوه اصله هغه کوم هغه کوم دی دوه اصله یو مبحث البر والاسم د نیکی او د ګناه بیان چی نیکی څه شی ده او ګناه څه شی ده او بل مبحث د سیاست ملیه یعنی مذهبی حکومت یو ملی حکومت مذهبی حکومت نو د اسرار د شرایعو چی ټول را غونډ کړی نو نچوړ دغو دوه مبحثو ته وځی مبحث البر والاسم او مبحث د سیاست ملیه مذهبی حکومت بیان چی دا مباحث دی بیر او دی اثم دی دی په حقیقت باندی سړی خبریدلای نشی تر هغه پوری چی دی نه مخکی مباحث دی مجازات نه یی پیژندلی دا یی نه یی پیژندلی چی دا انسان ته په اعمالو باندی سزا او جزا ولی ورکول شی او دا نور دنیا کائنات تی هیچا ته په خپلو اعمالو او مقصد دا هغه باندی سزا جزا نسی ورکولا یو انسان مکلف ولی دا اول به دا ورته بیانول غواړی مبحث تبیر او اسم حقیقت چی واضح کول غواړی نو دا به ورته بیانای مباحث مجازات دی ته وتای یوا بل دا کیسه موقوفه وه د حقیقت وضاحت تی مبحث البیر والاسم دا موقوفه په دی وه چی د ارتفاقاتو بحث به کای چی انسان ارتفاقات څنګه کړی دی ارتفاقات دا د ارتفاق جمع ده دا د شاه صاحب خپل اصطلاحات دی داسی اصطلاحات دی چی آ سړی مخکی آرویدلی نه یی ارتفاق چاته ورته وایی ارتفاق دیته ورته وایی چی یو انسان یو انسان په سهولت سره د زندګی تیرولو پاره څه تدابیر نافعه وکی انسان په سهولت سره زندګی آسایش سره زندګی تیرولو دپاره څه تدابیر نافعه وکړي او هغه په عمل کي راولي نو دې ته څه وتايي ارتفاق وايي لکه هسي مثال په طور باندي دا کاته چي د کوم لوی دارالحدیث لاندي چي د کوم کمرې دي ګوره دې کي شیشې نه وي نو اوس چي دې کي کله طالبان ور دننه شو نو دو اوس مقصد دا چي په سهولت سره زندګي تیرول په دغه کي په آرام سره دې پاره دي څه تدابیر نافعه وچو که سوچ وکړو چی آن خپله مونږ سوچ نه راته نو مقصد دا ده چی څه یی په ولګول پلاستیک خرچه کمه او فایده یی هغه شیشه وره دغه ته چه ورته آیی ارتفاقات نو دا د ارتفاقات د انسان ارتفاقات دغه سی مقصد دا ده چی زینه به زینه دغه سی روان دی اول به د یوه شی ضرورت نه وو وروسته به راغی نو دغه سی انسانی سوچ په چه کیده تاسو وایی نو ضرورت ایجاد کی ما ہے ضرورت دا دی ایجاد چه ده اوس چه دوره لوی کور دوره لوی وطن دی وی لس کرناله ځمکه دی وی نو په دی کی کور جوړی نو دی کی څوک نقشی جوړی خو چه کوم ځای دی کمره پکی واچوله البته چه اوس ته سل شپږ شله کسان ته په کور کی یی او یی دی یو کرنال ځای نو یقینا به تا سوچ دی ته مجبوری یی چه یاره څنګه کمری جوړی که پکی تی خانی پکی پورته ځای او پکی فلشونه چه ځای کم ونیسی او کار ډیر ونه وشی خود به خود به دا سوچ کئ نو دا د سهولت سره زندګی تیرولو سوچونو کول او بیا هغه عمل کی راوستول دی ته چه ورته وایی ارتفاق نو شاه صاحب وایی چه بیا به دی ارتفاق نه باز کئ بیا شاه صاحب ارتفاقات چه کوم بیان کړی دی کنه بیا داسی چا دی ته ګوتی ندی اچولی چه انسان اول نه څرنګه وو او بیا ورو ورو د ارتفاقات ته انسان څرنګه رسیدل چه اوس تاسو مونږ دا دغ ځای تر ورسیدلو او ترقی وشوه نو د دنیا کی د ترقی اسباب چی دا ولی کیږی دا وجوهات په بیا بیانول غواړی او بل سعادت نوعیه چی دا به شاه صاحب وایی چی مبحث طبی رئیس هم په دی موقوف ده چی سعادت نوعیه به بیان کی چی انسان یوه نوع ده نو د دی نیکبختی د دی سعادت په کومو امورو باندی موقوف ده د سعادت څه اسباب دی سعادت په څنګه سړی حاصلی او بل دی دی سعادت مخالف شقاوت شقاوت څنګه پیدا کیږی کوم اسباب دی څنګه به اسباب دی شقاوت تی ځان نه لری کئ بل به دا خبرو بیان کئ بیا چی دا مباحث بیان شی بیا به مبحث تی بیر او دی اسم بیان شا سوی چی زه کؤ بیا به دی حقیقت په تاسو باندی چه سی کولاؤ شی دا خو هسی یو اجمالی خاکه گوره بیانی ثم رأيت هذه المباحث تتوقف على مسائل بیا شاه صاحب وایی چی دا ټول مباحث چی بیا ما سوچ وکړ نو دا موقوف وو په داسی مسایلو باندی تسلم فی هذا العلم چی آ به په دغه علم کی منل شی آ کیسې به منې ولا یبحث عن لمیتها او د هغه لم نه او علت نه به بحث نه کوې داسی څه مسایل دی چی آ به ته بی ضروره منې د هغه لم نه به بحث قدرې نه کوې ولی ځکه فاما ان تصدق بها لاتفاق الملل علیها یا به دی وجه نه هغه مسلمات مسائل دی یا دی وجه نه مسلمات تی منی به چی ټول اهل ملل که خوا هغه گمراه فرقی دی که مقصد دا دی چی دیندار فرقی دی ټولو په هغی اتفاق کړی په هغو قوانینو ځکه به یې منی حتی صارت من المشهودات تر دې چې هغه مشهوداتو دې قبیلې نه ګرځېدلي او لحسن الظن بالمعلم یا به ځنې خبرې مونږ دې وجې نه منو چې مونږ به حسن ظني په معلم باندې چې کوم ذات مونږ ته دا خبرې ښايي په هغه باندې مونږ څه حسن ظني او لدلائل تذکر فی علم اعلی من هذا العلم یا د هغو دلایلو د وجې نه به دا مونږ منو چې هغه دلایل ذکر شوي دي په علم کښې چې هغه له دغه ما علم نه چې د اوچت علم ده یعنی حکمت اسرار الدین نه اوچت علم ده چې هغه ته علم تصوف وایی چې هغه علم او د هغه مایه ناز کتاب د تاسو چوک ته مولانا روم صاحب کتاب مثنوی دا نور بیا ټول عیال د دوی په تصوف کې حیال دې نه دي په چا کې په تصوف کې دغسې دا خو هسې یو اجمالي خاکې درته بیانوي د کتاب او شاه صاحب وایي واعرضت عن الاطاله فی اثبات النفس وبقائها او ما اعراض کړی ده د ډېرو اوږدو اوږدو بحثونو نه په اثبات د نفس کی او بقا د دی کی دی خبری نه چه نفس باره بقا ده او نفس په ثابت یی او تنعم د دی کی نفس ته به بیا خوشیګانی میلاویږی او نفس ته مقصد دا ده چه درد میلاویږی بعد مفارقة الجسد وروسته د مفارقت د جسد نه چه جثه نه کله دا نفس ووځی ګوره په روح باندې خو فنا نه رادرومي روح پاره خو بقا ده چی کله دی دی جثې نه ووځي نو لا علیین ته لاړ شي تاسو موږ باندې خدای پاک علیین ته بونجي او یا سجین ته لاړ شي د بوشیان ارامیان پرویزیان دغو ټول ارامیان چی چور دی دغو پارټۍ والدي دا دی خدای سجین ته بونجي نو مقصد دا دی چی دا روح باره خو فنا نسته یا به هلته ځي یا به هلته ځي او دې نه بعد به دې روح ته تکلیف هم ملاویږي او دې روح ته به خوشحالي هم ملاویږي نو شاه صاحب چې دغو مباحثو نه ټیک ته ما کړي دي خو دونه زیات مې اوږد کړي نه دي ځکه چې کوم د دې نه فریضه ادا کړې ده او دا بحثونه صوفیه کرامو په ښې طریقې سره چې دي کړي دي ځکه تاسو وایئ د اقبال شعر دا سقراطیسي نظریه هم ده، سقراط هم دا نظریه وه چې کله دی په جیل کې و او ډېر دی لوی موحد و، سقراط د خپل وخت عظیم موحد و، نو دې توحید په مسئلې باندې دی د خپل وخت حکمرانانو جیل کې واچاوه، بیا ورته خپلو مریدانو ډیر چلونه جوړ کړل چی مونږ به دی ورنه وباسو ده ورته ویل چی نه دا دوکی ماته مزه نه راکوی پوه شی ځکه چی مقصد دا ده چی اصل ژوند خو دا ده چی کله دی بدن سره دی روح تعلق ختم شی اوس خو چی د تا سره مونږ څونه دا غویمی کو دا دی دی وجی نه چی دی روح تعلق چا سره راغلی ده دی بدن سره جسد عنصری سره نو د هغه جسد عنصری د وجه نه په دې کی هغه قوت شهوانیه قوت غضبیه دا شیونه چه دی پیدا شوی دی چه کله دا صوفیا چیلی اوباسی نو څنګه یې اوباسی دا بدن کمزوری کئی کم خوراک کئی نو چه کم خوراک کئی قوت غضبی یې کم وی قوت شهوانی یې کم وی دا شیونه یې کم سی نو دی وجه نه روح کی څه رادرومی جلا را درومي چوره چي شی د مادې نه منزه کیږي مادې نه مجرد کیږي دونه په دې کي څه را درومي قوت او پاکي او صفائی را درومي نو دا روح ځکه دی تاسو مثنوی کي د روح هغه چي کومه ګیله کړې ده دا د عالم بالا نه راغی او په دې جسم عنصري کي دننه شو نو هغه شکوه ده په دې کې کړې ده بیش نواز نهی چون حکایت می کند وز جدایی ها شکایت می کند دا د دې روح چه ده بیان ده بیا ډیر تفصیل ده خپل موقع باندې به ان شاء الله العزیز تاسو به خپله بیا کتابو کې ګورو شه جی په هر حال نو دی وایی چی دینه ما کم بحث کړی ده ځکه اقبال ورته وایی فرشته نه فرشته موت که چوتا هی گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے چی فرشتہ دی موت آن خو دی تا بدن مسح کی هغه روح دی ورنه چه کی جدا کی او چی کوم تا بدن کی مرکزی نکته ده روح هغه ته فرشتہ دی موت نزدې نشی ورتلای هغه نه لری ګرزی هغه پاره چه ده بقا ده هغه پاره بقا ده خو شاه صاحب وی چی دا بحثونه ما دونه اوږده کړی ندی او تی مو ته اوږده وه واعرضت عن الاطالة دا یې ویلي ندي خو هسې معلومیږي داسې چې دا به یې مقصد و واعرضت عن الاطالة فی اثبات النفس و بقائها او شاه صاحب وایي چې ما اعراض کړی د دې اوږدوالي نه د اثبات د نفس نه او بقا د دې نه او تنعم د دې نه التألم د دې نه وروسته د مفارقت د جسد ولې لأنه مبحث مفروغ عنه فی کتب القوم ځکه چې دا داسې بحث ته چې دا مفروغ عنه ده په کتبو د قوم کې وما ذکرت یعنی اهل تصوف دا خبرې ښه بیان کړي دي وما ذکرت من هذه المباحث او ما دې مباحثو نه ندي ذکر کړي په دې کتاب کې الا ها البته اغا مباحث می دی مسائل ذکر کړي ما رأیت الكتب التي وقعت الی چې ما ولیدل اغا کتابونه چې کوم ما خواته واقع شوي یعنی ما ما ته میسر شوي وو خالیه عن الکلام فیه اصلا چی هغه پدی کی هیڅ کلام نه و کړی نو بیا به هغو مسایلو کی څه نا څه خبری کړی دی شاه صاحب وایی چی ماته دا مکررات خوند نه راکوی چی نورو کتابو لیکلی ځکه د حجت الله په هر یو مبحث کی خوشحالی پرته ده او هر یو مبحث ته سړی سبا ته شوق کیږی هغه وجه دا ده چی شاه صاحب په کتاب کی مکررات نه یی او نوی نوی خبری ذکر کوی چی هغه مخکی سړی نه یی اوریدلی او نه نوی علم یقینا سړی ته چی خوږ وی شه جی الا ما رأیت الکتب التی وقعت الی خالیة عن الکلام فی اصلا او عن التفریع والترتیب یا د بیا مسایل به چا ذکر کړی وو خو هغه تفریعات او ترتیب به نه وو اللذین هغه تفریع ترتیب وفقت لاستخراجهما چی ما ته توفیق راکړی سوی ده د استخراج د هغه ولا من المسلمات الا ما رأيت القوم لم يتعرضوا له اما مسلمات شئینا ندی ذکر کری ہا مگر اغا می ذکر کری دی چی قوم با اغنا اعراض کری و بی اغا ما ذکر کری دی ولا لإيراد الدلائل السميع عليه كثير تعرض او نمی ایراد دی دلائل او اغش می ذکر کری چی قوم با ایغا باندی دلائل سمعیہ تا دیر پیش قدمی نوا کری نو اغا ما بیا البتہ چی دی ذکر کری دی فلا جرم انی اذکر فی هذا القسم مسائل نو خامخا زه به ذکر کوم په دې قسم اول کې داسې مسائل یجب ان تصدق بها فی هذا الفن چې واجب ده چې هغه به منل شي او تصدیق به دې هغه کا وشي په دې فن کې من غیر تعرض للمیتها بغیر د دې نه چې ته به تعرض د هغه لمیت او حقیقت واضح کولو ته نه کئ ثم کیفیت المجازات فی الحیات و بعد الممات او بیا به زه دا ذکر کوم چی څنګه به په دې دنیا کی د نفس د عمل د انسان عمل د انسان د عمل انسان وکی د عمل ختم شی لیکن د دې عمل اثر ختمیږی نه دین انسان اعمال و اثر پا انسان باندی چی پروتی گورا اوخ یو عمل وکی خو عمل ختم شی اثر هم ختم شی مقصد دا ده چی اوښته خلاص شو او منډه یې کړه او هلته مقصد دا ده چی پرویزه یې چیرته فوجیانو سره وتلی ده داسی لږ ورهاخوا شوی ده په ایغ ورغی سر یې ورلاندی چه که وچیتاوه مړ سو اوس دا اوښ چی رایسی او واښه ورته کیده نو دی خپه یی چی ما خو هلته سړی مړ کړ په دی خپه یی نه ولی چی ده عمل ختم شی اثر یې ختم شی دده اعمالو اثر په ده باندی په نفس باندی نه پریوزی او حضرت انسان داسې ده چې د ده اعمالو اثر د ده په نفس باندې پرېوځي، که نېک عمل وکړي نېک اثر یې په نفس باندې پرېوځي، که بد عمل وکړي بد اثر یې په نفس باندې چې سي پرېوځي، ولې انسان چې یو غلط کار وکړي نو که ډېر ګمراه انسان وي بیا هم یو پرېشاني غوندې ورته چې سي لاحقه شي او چې یو ښه کار وکړي نو بیا ورته څه حاصله یي یو خوشحالي غوندې. نو انسان ته به مقصد دا دی چی ده په اعمالو باندی بدل ورکاو سی په دی دنیا چی او په آخرت کی نو دی دی کیفیت نه به بیا بحث کوم ثم کیفیت المجازات فی الحیات و بعد الممات ثم الارتفاقات التي جبل علیها بنو آدم بیا به هغه ارتفاقات زه ذکر کوم چی په هغه باندې بنی آدم فطرتا پیدا ده فطرتا انسان د سهولت سوچونه کوي ولم يهملها قط عربهم ولا عجمهم هغه ارتفاقات چې هغه نه عربو پریښي دي او نه عجمو پریښي دي من جهت ما اوجبته عقولهم دې جهت نه چې دو عقولو دا شیونه ضروري کړي دي ثم بیان سعادت الانسان و شقاوته بحسب النوع بیا به دا شیونه ذکر کوم چې نوع انساني سعادت پچا کې پروت ده او د نوع انسانی شقاوت په کومو شیونو کی پروت ده و بحسب ما یظهر فی الاخرة په دی حسب سره چی کوم به په آخرت کی ظاهریږی ثم اصول البر والاسم التی توارد علیها اهل الملل بیا به زه اصول د نیکی او اصول د ګناه ته ذکر کوم هغه اصول چی ټولو مللو په هغه باندی اتفاق کړی ده ثم ما یجب عند سیاسة الامة بیا به زه هغه درته ذکر کوم چی یو قومی یو مذهبی حکومت لپاره کوم شیونه پکار دی چی هغه ضرب د حدودو ده او د شرایعو ده چی هغه به قوانین مقرر کړی څه حدود به یی چی هغه خلق منظمه طریقه سره ژوند تیر کړي ثم کیفیت استنباط الشرائع من کلام النبی صلی الله علیه وسلم بیا به زه دا ذکر کوم چی د حضور صلی الله علیه وسلم احادیثو نه به سړی استنباط او استخراج د احکاماتو څنګه کوي وتلقیها عنه او هغه نه به احکامات څنګه قبلوي والقسم دا خو به اول قسم کې دا بحثونه یی والقسم الثانی قسم ثانی کې بچ شی والقسم الثانی فی شرح اسرار الاحادیث په قسم ثانی کې به شرح دی اسرار دی احادیث دی ابواب الايمان ثم من ابواب العلم ابواب العلم والاحادیث د نه ذکر کړي دا سبقت قلمی دا ثم من ابواب الطهارة بیا به دی هغه احادیثو اسرار بیانوی ثم من ابواب الصلاة ثم من ابواب الزکاة ثم من ابواب الصوم ثم من ابواب الحج ثم من ابواب الاحسان ثم من ابواب المعاملات بیا په معاملاتو کی دا بیع دعا دا ټول شیونه پکی رادرومی بیع اجاری شوفی دا ټول احادیث شته پکی ثم من ابواب التدبیر المنازل ثم من ابواب سیاست المدن ثم من آداب المعیشہ ثم من ابواب شتی بیا به متفرق بابونه هم وی نو دا ټول شیونه به په دی کی بیانیږی احادیث و اسرار د دغو بابونو کی چی کوم احادیث راغلی و هذا اوان الشروع فی المقصود اوس شاه صاحب وایی چی تر اوسه خو ما درته مقدمه ویله اوس شروع فی المقصود زه کوم والحمد لله اولا و آخرا آینده فرصت کی به ان شاء الله العزیز باقاعده د دی کتاب مقصود چه سی آبه شروع شی تر اوسه پوری مقدمه وه. ګرانو او خوږو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنګین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداې حق کیسټ مرکز کې له مجاهد ورور زرالم سره ملاویږي ومن الله توفیق چې که بیا موقع وه بیا به ان شاءالله العزیز د صفاتو چونکه هلته بحث راغلی ؤ چې سمع او بصر دا د الله تعالی صفاتو نه دي نو آیا دا علاحده صفات دي که دا په علم کې مندرج دي؟ نو بعضی خلقو ویلا چی دا په علم کی مندرج صفات دی علم بالمسموعات تا صفت تی سمع وتایی علم بالمبصرات تا صفت تی بصر وایی لیکن تحقیقی رای دادا چی نا دا مستقل چی دی صفات دی بیا ما تاسو ته ویلو چې د صفاتو متعلق یو خو د اهل اعتزال او د حکماؤ رائے ده چه هغه صفات تی باری تعالی عین بولی ذات تی چا سره باری تعالی سره او یو رائے هغه د متکلمینو ده چه تاسو په شرح عقائد کی ویلی دی چه صفات تی باری تعالی دا نه عین دی ذات تی باری تعالی سره او نه غیر دی او دا یوه معرکة الآراء مسئله ده او بیا دی دی حقیقت باندی کله سړی نه رسی نو صرف بیا اسی یو ګوټه غوندی لګولی درین چه شک وال غوندی توتی وال غوندی چه یو کس وتویلی چه ما توتی ته فارسی وردرومی نو بل ورتویلی چه رشتیا وردو وتویلی خپل تپوس ورنه وکړ نو ورغی ورتویلی چه توتی فارسی میدانی دو تیلی درین چه شک وای خسته په ګران قیمت بیا کور ته بوت بیا یې ورته ویلې چې ته به ستړی شوی روټۍ به خوري نو ده ورته ویلې درین چې شک ده خو دا یو ټکی زده کړی اخیر ډیر سوال جواب یې سره وکړ نو ورته ویلې چې ما ته داسې ښکاري چې تا دغه یو ټکی زده ده چې درین چې شک ده ورته ویلې چې درین چې شک په دې کې چې شک نو داسې یوه ګوټه به دې بیا لګولې په پوهېږې به نه نو ما تاسو ته ویلي و چې د دې تشریح، هغه په کلید مثنوی کی تانوی صاحب نور الله مرقده ډیره بهترینه کړی ده اګر که هلته مسله په بل عنوان باندې ده خو ضمناً یې پکې د صفاتو مسله چیړلې ده دا څو د مثنوی اشعار دي د هغه تشریح ده کړی ده کاملا کی سر تحقیق آگہن وی یکی را روی او خود روی اوست دا اشعار دی دی مولانا روم مقصد دی مولانا روم التا دا خبری بیانول دی چی کم کامل خلق تی او چاہتا دی اللہ تعالی معرفت حاصل شوی دا اصحاب معرفت خلق چی دی هغه له تحق هغه اسرار د تحقیق نه چې کوم خبر خلق دي هغه د الله تعالی په معارفو کې بې خوده دي، حیران دي او مست دي او متحیر دي. اوس عجیبه خبره دا ده چې د عشق مکتب هغه عجیبه دستوري چې کوم سړی سبق یاد کی اخته چوټي بیا نه میلاویږي نو اوس د خدای پاک چې کومه معرفت حاصلونکي خلق دي چي څونه چاته زیات معرفت حاصل ده هغه دوره زیات په حیرت کي دي او په بی خودی کي دي او د خدای پاک په هغه معارفو کي مست دي او مقصد دا ده چي متحیره دي خو اوس بیا مولانا روم راغلی ده حیرت دوه قسمه کي ده حاصل دا ده چي یو حیرت حیرت مضمومه ده او یو حیرت حیرت ممدوحه ده د دې کاملینو خلقو چې کوم حیرانتیا ده د خدای پاک معارف په بابت کې دا حیرت ممدوح ده دا دو خپل علم او معرفت کافی دو ته حاصل ده خو چونکه انسانی ادراک دائره آیو محدود شئ ده او دی اللہ تعالی معارف آ غیر محدود دی نو محدود چیر تا پا غیر محدود بانی احاطہ نسی کولے نو دی وجه نه دو ته چه حاصل شوی دا حیرت حاصل شوی دا حیرانتیا حاصله شوی دا او یو هغه حیرانتیا وی چه هغه دی غفلت دی وجه نه او دی دوست طرف ته دی شاکولو دی وجه نه یو حیرانتیا راغلی هغه ته حیرت مضمومه وایی نو بیا مولانا روم دا حیرت تقسیم کړی دا او دی وی کاملا کی سر تحقیق آگاهان چی کوم کامل خلق تی له اسرار دی تحقیق نه خبر دی بی خود و حیران و مست و والهن اغا بی خود دی حیران دی مست دی او سرگردان دی نئے چنا حیران کی پشتش سوی اوس دی وجه نه حیران ندی داسی حیران ندی چی د دو ملا د خپل محبوب طرف ته یعنی محبوب نه غافل دی دی وجه نه ندی حیران بل چنی حیران کی غرق و مست دوست بلکہ دی وجہ نہ حیران دی چی دو غرق او مست چا گرزیدلی دی دوست گرزیدلی دی او عشق اغا اعلی درجے تا چدا رسیدلی دی وجہ نہ متحیر دی عاشقان کشتگان معشوقان عاشقان کشتگان معشوقان برمی آید ز کشتگان آواز اغه درجه ته رسیدلی چه عاشقان دا خو وژل شوی د چا وی د معشوقو وی او چیرته د مړو نه آوازونه پورته کیږی نه او دغه درجه ته رسیدلی دی چه محبت جن کے صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں چه ای بلبله ته مر ای د سحر مرغه یعنی ای بلبله ته عشق د پروانې نه زده که چه آ ځان په شمع باندې وسوځی خو چیرته آواز قدرې ونوځي او دا مدعیان چې دوای چې ماته داسې معرفت حاصل ده داسې د غټې غټې دعوی چې کوي دا په حقیقت کې د خدای معرفت نه ناخبره دي چاته چې یو ور د خدای معرفت حاصل شوی بیا ایغ په دنیا کې بیا بیرته پته نه ده لګېدلې آ په دنیا کې یو دیوانه غوندې چې کوي جون تیری آیا که را روی او شد سوی دوست هغه یو داسې دا اوس تقسیم کوي د کاملینو چې څوک ځنې داسې وګرځېدي چې د ایغ توجه الله طرف ته یعنی دوست طرف ته توجه وي یعنی خپل وجود سره خپل ماده سره تعلق برقراري خو دوست طرف ته توجه وي او بیا له دې ټولو نه اعلی درجه د ایغ یو ده وی یکې را روی او خود روی اوس چې د ایغ توجهات هغه عین چې وګرځېږي د خدای پاک مخ وګرځېږي په بش یعنی بالکل هغه عینیت درجه رئیسی نو دالته بیا دی تانوی صاحب دی عینیت او دی غیریت چه دا تشریح کړی دا چی عینیت او غیریت اصل کی دا دو متقابل الفاظ دی متقابل الفاظ دی یو دی دی معنی دا اهل معقول خواتا اهل عرف عرف عام خلق اهل معقول دی دی چکما معنی کئی بله معنی د عینیت او غیریت مونږ کو د متکلمینو رأی مطابق او بله معنی د عینیت او غیریت مونږ د صوفیاء رأی مطابق کو اهل معقول او اهل عرف د عینیت او د غیریت داسی تشریح کئی چی مونږ وایو چی دې دوه شینو په مابینس کی عینیت تا نو دی مقصد دادا چی دی دو شیونو مفهوم دی ایغا چی کم مصداق آ من کل الوجوه متحد وی لکه مثال زید او ذات تی زید انسان او حیوان ناطق نو دی منس کی عینیت تا ذکر چی دی مفهوم چی کم مصداق تا آ من کل الوجوه چی دا متحد دا دیتا عینیت وائی یوا او د دې په مقابل کې غیریت چاته ورته وایي چې دوه شیونو په مابینس کې تفاوت ما موجود وي فرق ما د دوه شیونو په مابینس کې موجود وي بیا دې ته چوته وایي غیریت وایي نو په دې معنی سره عینیت او غیریت دا متناقضین دي دا په یو ځای کې دواړه جمع کېدای نه شي چې دوه شیونو په مابینس کې عینیت هم وي په دې معنی سره غیریت وي دا نشي یو ځای کېدلی او دواړه ارتفاع هم جائزه نه ده چې دوه شیونو په مابینس کې په دې معنی سره نه عینیتی او نه دی غیریتی دا یوه جائزه نه ده او په دې معنی سره دا ټول ممکنات او صفات تی باری تعالی ور سره دا نه باری تعالی سره عین دی په دې معنی سره مقصد دا چې باری تعالی سره عین نه دی چې من کل الوجود دی مفهومین مصداق تی وی آ مقصد هیڅ فرق په دې کې نه وی په دې معنی سره دا سره د ممکنات او صفات چی باری تعالی دا باری تعالی سره عین ندی بلکه چی دی غیر دی ټول ممکنات هم په دې معنی سره غیر دی او صفات چی باری تعالی په دې معنی سره چی دی غیر دی او دا معنی دی عینیت غیریت دا اهل معقول کئی اهل عرف کئی او دا په دې معنی سره مقصد دا چې دا عین ندی صفات تبار تعالی